بیا د دې وبو په ذریعہ مونږ ستاسو د پاره د کجورو او د انګورو باغونه پیدا کړل ستاسو د پاره په دې باغونو کې ډېر خوندناکې میوې دي او د دغه باغونو نه تاسو روزي حاصلوي او هغه ونه هم مونږ پیدا کړله چې هغه د تور سینا نه راوځي چې د ځان سره او حقیقت دا دی چې تاسو د پاره پسارو کې هم یو سبق دی دا وی په خېټو کې چې سدي دا غینه یو سیز مونږ په تاسو باندې سکوو او تاسو د پاره پاوی کې نوري هم ډېرې فائدې دي هغه تاسو خره او پاوی باندې او پکشتو باندې سورلې هم درکړي کیږي الله کرا لګل غختل نو فرښتې به را لګلې وي دا خبر خو مونږه د پلار نیکو په وختونو کې اډو اورېدلې نه و چې د بشر نه پیغمبر جوړیږي هیڅ نه دی بس په دې سړي لک شان لیونتوب راغلې دی سلګه موده ورته نور انتظار وکړي شاید چې خلاص وتري قال رب انصرني بما كذبون انهم مغرقون مونږ ورته وحی وکړه چې زمونږ په نگرانۍ کې او زمونږ د وحی مطابق کشته تیار کړه بیا چې کله زمونږ وحی راشي او هغه تنور راو خټ کیږي نو د هر قسم سارونه یو یو جوړه پدې کې د ځان سره سوار کړه او خپل اهل او عیال هم د ځان سره کړه دا غوی نو رستو مونږ د یو بل دور قوم راوچت کړو بیا مو دا غوی د قوم یو رسول په غوی کې الیګو او هغوی لای دعوت ورکړو چې د الله بندگی کوي ستاسو د پاره داغه نه سیوا بل معبود نشتا آیا تاسو یریږئ نه او چې مونږ ورلا د دنیا په ژوند کې د خوشاله سامان ورکړې وو هغه وې دا سړی نور هیڅ نه دی بس یو بشر دی ستاسو غوندي سچ تاسو خوري هغه دی خوري او سچ تاسو سکي هغه دی سکي اوس کې چری تاسو د خپل ځان غوندي د یو بشر اطاعت قبول کړو نو تاسو په نقصان کې شوي دې تاسو ته وایي چې کله تاسو مړ شئ او خاورې شئ او د هډوکو یوه پنځه پاتې شئ نو بیا به تاسو د قبرونو نه راستلې کېږئ هیهات هیهات لما توعدون لري دا او بالکل لري دا دا وعده چې کوم تاسو سره کیږي په جواب کې ورته الله او فرمایل نږدې دی هغه وخت چې دوی به په خپل عملونو پیمانه شي اخر دا چې ټیک ټیک د حق مطابق یو لوی غوغا په هغه راغله او مونږه د سیلابي خسنو پشان هغه وګرځول لری دی ظالم قوم وی ویل آیا مونږ د خپل ځان غونتی په دوو سړو باندې ایمان راوړو او سړی هم هغه چې دا غوی قوم زمونږه حکم منونکي غلامان دي نو هغه هغه دوه دروغجن وګڼل او په هلاکې دونکو خلکو کې شامل شول ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون لیکن رستو بیا خلکو خپل دین په خپلو کې ټوټه ټوټه کړو د هر ډلې سره چې سدي پاغه کې هغه خوشاله دي خدنو پرېګ د دوی چې دوب وی په خپل غفلت کې د یو خاص وخت پوري ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون نو هم هغوی نیکو طرف ته منډي وهون کې دي او د هر چا نه مخکي هغه ته ځان رسون کې دي مونږ چاته داغه د وسنه زیات تکلیف نه ورکو او زمونږ سره یو کتاب دی چې د هر چا حال ټیک ټیک خي او په خلکو باندې با ظلم په هیڅ حال کې نه کیږي دوی به دا خپل عملونه کوي ان تر دې پوري چې کله مونږه د هغوی عیاشیان خلک په هغه عذاب کې راونی سو بیا به هغوی رمباړې شروع کړي اوس بند کړ خپل شور او فریاد زمونږ د طرف نه تاسو ته تا اوس هیڅ مدد نه ملاويږي چې زمونږه آیاتونه به تاسو ته او رولې کېدل نو تاسو به د رسول د اواز د اورېدو سره واپس په شا تختېدلې په خپل غرور کې به مو هغه هډو په خاطر کې نه راوستلو په خپلو چوپالونو کې به مو په هغه پوري د خندا خبرې کولې او بکواس به مو کولو ژوند او مرګ هم هغه ور کوي د شپې او د ورځې گردش داغه په قبضه کې دی آیا ستاسو په عقل کې دا خبره ناراضي بل قالوا مثل ما قال الاولون لیکن دا خلک هغه سوای چې د دوی نه وړاندې نو مشرانو ویلي دي يعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون دوی ته وایا کچری تاسو په هیګی نو وایا چې په هر سیس اقتدار د چا دی او هغه څوک دی چې پناه ورکوي او داغه په مقابله کې بل څوک چاله پناه نشي ورکولای اے نبی صلی الله علیه وسلم دعا کوا چې اے پروردګارا د کم عذاب نه چې دوی یې رولې کیږي هغه کچري ته زما په موجودګۍ کې راولې نو اے زما ربا ما په دې ظالمانو کې مشامل وا وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ دوی چې کمی خبرې ستا په حق له جوړوي هغه مونږ ته خمالومې دي او دعا کوه چې اے پروردګارا زه د شیطانانو د لمسون نه پتا پوری پناه غواړم بلکې زما ربا زه خو د دې نه هم پتا پوری پناه غواړم چې هغه زما خواله نږدې راشي دا خلک د خپل عملونو نه نه واپس کیږي ان تر دې پوري چې کله په دوی کې چاله مرګ راشي نو وبوایي چې ای زما ربا ما هغه دنیا ته واپس ولېګا کوم چې ما پرې خو دي دا او دلته تر راغلی يم امید دې چې اوس به نیک عمل کوم هرگز نه دا خو بس هسي یو خبره ده چې دې کوي اوس د دې ټولو مړو خلکو نورستو یو برزخ دی د دویم ژوند د ورځې پوري تاسو خو هم هغه خلک یې چې زما سو بندگانو با کله ویل چې ای زمونږه پروردګارا مونږه ایمان راوړو مونږ ته معافي وکړه ته د هر چا نه زیات رحم کوونکې یې نو تاسو به هغوی پورې ټوکې شروع کړې ان تر دې پورې چې دا غوی زد درنه زه هم هیر کړی وم او څوک چې د الله سره بل معبود ته आवाज کوي چې داغه د پاره ور سره هیڅ دلیل نشتا نو داغه حساب داغه د رب سره دی داسې کافران هیڅ کله خلاصې نشي مونډلې وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا اے زما رب معافی وکړه او رحم وکړه او ته د ټولو رحم کونکو نه خ رحیم یې